بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم په تیر درس کې ورونو موږ او تاسو استشراق یا ختیز پوهنې په باره کې خبره وکړه همداسې وکنه د تاریخ د ختیز پوهنې یا د استشراق تعریف هم واخیسته د تاریخچه هم واخیستله د هغه ټول هغه طریقې او بیا وروسته اخر خبره په دې باندې را خلاصه کړه چې استشراق په افغانستان کې څه کړي او بیا هم دا ویل چې د افغانستان خلکو ته دین په اوسنۍ زمانه کې د دوو جهتونو یا د دوو لارو نه تقدیمیږي وړاندې کیږي ورته یوې مسجد او محراب او مدرسه او بلی اکاډمیک مراجع حکومت عدلیه او نظام او بیا ویلي چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي که پوهنتونونه دي که اکاډمۍ دي که نصاب ده که د معارف وزارت ده که د عالی تحصیلات وزارت ده که عدلیه ده که قضایي سیستم ده دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی دغه نه ګیله نشته چې هر څه کوي ځکه هغه جوړ شوی راغلی په دې خاطر دی بلم دا ویلي چې اسلامی خالص اسلامی جهتونه چې هغه مدرسې دي یا خانقاوي دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي هغه ډیر محدود وسایل لري حکومتونو دوی په خپل په یو ډول تنگنا کې ساتلې دي تنګي کې ساتلې دي چې دوی ډیر وسایل ونه لري تاثیر په ملت کې ډیر نشي خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولای شي دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره وشه کوم نصاب منګه تقدیمه وړاندې کوي یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی چې په هغه کې خالص روحي او معنوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي دغه حل پکې نشته بلکې ډیر ځل داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډیر ځلې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوې ده او نور مدارس چې دي هغه په خپل د خپل وسه مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي یا اجتماعي مانن ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی خو هغه کوشش یې ناکافي و نیمګړی و زه تاسو ته یوازې یو مثال وایم چې د ځینو ورونو په ذهن کې به دا ګیله وي چې ښه نو دا ډول کې استشراقي اسلام شو دا بل ډول بیا داسې د دوی وسایل کمزوري شو نو د اسلام او مسلماني به نو سړی د شان اخلي د مدارسو نه به اخلو د علماو نه به اخلو د خپل د دین د مراجعو نه به اخلو خو هغه چې د دین سره وفا لري اخلاص لري د دین سره د هدف ارتباط لري د تجارت ارتباط ورسره نه لري د موقف ارتباط ورسره نه لري د موږ تاسو په د افغانستان کې د کلو شمیر تاسو څومره تخمینوي څونه کلی به په ټول افغانستان کې یو کس دا بند تاسو نه پوښتنه کوم په افغانستان کې به څومره کلی وي اسه تخمینی وایي دوه زره کلی خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په درې ولایتونو کې وي دوه ویشت زره نه به هم زیات وي تر څلوېښتو زره هم زیات دي زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمیر د دوو لکو تر دوه نیمو لکو پورې ده غټو واړه کلیو باندې دا چې حساب کی دوه دوه نیم لکه کلی چې موږ ولرو چې په هر کلی کې یو جماعت فرض کو نو څو جماعتونه باید موږ ولرو دوه لکه جماعتونه ولرو او بیا په هر جماعت کې یو ملا فرض کو چې مازن امر سره نه وي معاون امر سره نه وي نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان باید درلودلی وای دوه لکه ملایان هم درلودل هغه چې خلکو ته منځونه ورکول مسجدونه به قربانې ودان او آباد به آیا زمونږ دغه دوه لکو علماو د زمونږ تاسو اټکل دی دغه دوه لکو علماو زمونږ د دوه لکه مې حسابوي دا یو لک حساب دغه یو لک علما او زمونږ د کمونیزم په خلاف یو لک مضمونونه ولیکل یو لک کتابونه او رسالې ولیکل کمونیزم د یوې ورځې خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار و ها مسلسل کار وکنه د یو زلزلې خو نه و چې بس یو راپورته شو او ټول ملک ولړځاو کمونستانو وکولای شول کلو ته ورسیږي باندو ته ورسیږي غرونو ته ورسیږي درو ته ورسیږي د مکتبونو ځوانانو ته ورسیږي د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسیږي کارګری اتحادیو ته ورسیږي پوز ته ورسیږي پولیسو ته ورسیږي خو زمنګ د کلی مولا خپل کلی ته نه رسیده د دې معنی دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ودرسېږي بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیستی و بس همدومره و چې دا د چلاوه تر دې ور اخوا ته د فتنو د ګمراهیو د وارد شوو جهالتونو د مختلفو ایډیالوژیو د مقابلې نه څه ورسره و نه پانګه ورسره و نه یې غمه ورسره وه نه موږ یو لک کتابونه ولیکل نم یو لک مزامین ولیکل نم یو لک رسالې ولیکلې نم یو لک اجتماعي جوړ کړي او نم یو لک فیته و درلودلې چې دیو د هر ملا یو فیته یا د 50 زره فیته مون درلودلې د کمونیزم په خلاف وینا او تقریرونه شل زره مو نه درلودلې زره مو نه درلودلې پنځه سمه مو نه درلودلې سل فیتې موږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې وي یو بل ته په کلو کې خورې شوی وي سل فیتې نه درلودلې او کوي نو هغه هم د ډیرو محدودو کسانو وي په ډیرو محدودو خارونو کې او تر ډیرو ډیرو بشمارو فشارونو لاندې همداسې وکنه اوس وګوري بیا بیا اوس صلیبیانو يرغل کړی ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې غاڼه لای دی کلی ودان دي ملانم خډیر دي مساجد هم خډیر دي خانقاه هم خډیر تاسیس شوي زړیم تازه شوي بیرته دغه دوه لکه شاوخوا کلی چې دوه لکه مساجد ورکی دي او دوه لکه امامان شاوخوا ورکی دي دغه دوه لکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولریزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي څومره فعال دي د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا د تاسو د دین دښمنان دي څونه مزامین لیکلي دي ښکارنه پټ یې څونه لیکلي دي په مضمون لیکلو باندې او د مسلې په لیکلو د فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامو باندې هم ډېر څه کیږي څومره لیکلي دي دا اوس موږ ښه ډېر علما لرو مساجد در باندې ودان دي خو اکثره یې داسې پیښیږي چې ملا صاحب د پی آر ټي په جماعت کې امام دی جماعت ورته جوړ کړی پی آر ټي او امامت او خطابت پکې کوي ملا صاحب او ملا صاحب ځان کافر هم نه غني ګمراه هم نه غني فاسق هم نه غني ځان بيدین هم نه غني خنر وند نر ملا غني ځان پانګه یې کمه ده علمی پانګه یې کمه ده د دین او د بيدینۍ ترمنځ د تفاوت د پاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات پکار دي دا د په نصاب کې شته نه د په کتاب کې شته نه د په کتاب کې واځي د عبادت او ځینې مسائل شته د تیمم د روژې د زکات د حج د نفاس د حیض د صدقاتو د قتل د قصاص د دې شیانو مسائل به کشته ده هغه ثابت مسائل دي د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو په حق لا باندې یا د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو د حل لپاره لدوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ تاسو په زغرد باندې ویلی شو چې موږ او تاسو په خپل په علمی دګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابله توان نم درلود مخکې نه درلود اوس هم نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرګان دلال نرونه د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تیره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي یا هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه مونږ ته را رسېدلی دین د همدوی نه را رسېدلی مونږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې مونږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلی په خپل جماعت کې زما د کلی خپل امام ما ته قصه کړې وای زمنګ د خپل کلی په جماعت کې به د کلی الکانو چې په مکتبونو او لیسو کې او پوهنتونونو کې به درس وایي د زرشاپ وخت به د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جماعت په غول کې دننه الته به غړولې و د کلی الکان به ور باندې راټول کړي و او بیا به په جماعت کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مزامین او د پرچم د اخبار مزامین دا به خلکو ته شرح کول ملا صاحب ما به هم پکې برخه اخیستله زه به هم ورسره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونو کې به وایي داسې غټ غټ تندي به و شخ شخ برېتونه به و د دوه عکسونه به ما به دا څوک دی او هغه ویل چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به لیکلی وو امین یو ته به لیکلی وو ترکه یو ته به لیکلی وو ببرک یو ته به لیکلی وو یو بل ځناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناست وو دا یې نشوه سره بېلولی چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خبراوي ځای ده او کدا د توحید د خبراوي ځای ده او دغه خلکو ته روا ده کنه روا دغه جایز دي کنه جایز دي دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ تاسو باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د خپل علما او منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټولو نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابلې لپاره زمونږ پر رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغه کلی کلی ته ورسېده په هر کلی کې بیل بیل راوټو کېده خو زمونږ اسلام د خپل کلی نه کډه وکړه بل خواته لاړ دا خلک چې ملا صاحب موجود وو پیر صاحب به موجود و شیخ صاحب به موجود و حاجی صاحب به موجود و نو نه دی حاجی صاحب سره دونه معلومات و نه دی پیر صاحب سره و نه دی حضرت صاحب سره و نه دی ملا صاحب سره و او که هغه ډیر محدود خلک و په ډیرو محدود محدود ځایونو کې و دا د تیر درس په باره کې یو مختصر غونې وضاحت و د نن درس د منګ او تاسو د تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو طریقه لار او عمل دې ته تنسیر وای په عربی کې تبشیر دوی ور باندې نوم ښي یعنی زیری ورکول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څونه کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مجده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس دغه موضوعات په اړه باندې اوړي را اوړي د هغه دا ګمان ده بلکې دا عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی دغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول غني خلکو ته د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږېږم چې مسیحیت څه ډول دین دی څه وخت شروع شوی څنګه تر ننه پورې راورسېد دا بیل بحث دی په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسی کې ډېر کم لیکل شوي دي او کېدای شي لا نه وي لیکل شوي بیخي شعر یو نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو زرګونو مسیحي فوزونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او مناصرین دا راغلل د افغانستان ولایتونو ولسوالۍ او کلو ته ورسېدل خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي نه په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي نه په زرګونو مجلې چاپ کړي نه په زرګونو انټرنیټ پاڼې لرلې دي نه په زرګونو باندې غونډې او اجتماعات جوړ کړي او نن په لسګونو کړي دي او نه چیرته یو پنځه کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځي د مسیحیت په باره کې موږ یو څه ولیکو چې د خپل ملت د موږ په دې دوکه نه شي تیر نه وځي په ځای دې چې دغه کار یو ملا یو شیخ یو مفتی کړی وای به دا منبر ورنه نور ونیو د موږ او تاسو په عقیده باندې په هیواد باندې په حکومت باندې په نظام باندې په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت يرغل کړي هر څه راته پېمال کړي دي خو تر اوسه پورې موږ ته د منګ علماو په اکاډمیک ډول باندې په علمی ډول باندې د خپل د موږ د دې دښمن هغه هویت شناسای نه درکړي چې تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي ما خو ډیر کم لیدلې دي کابل کې ډیر کم داسې مزامین شته چیرې یو نیم یو ژورنالیست چیرته یو کار کړی وي یو علمی جهت یو دینی جهت یو اسلامي تنظیم یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی او دا یو لوی مشکل دی که دې ته علما متوجه نشي دې ته لیکوالان متوجه نشي دې ته ادیبان شاعران متوجه نشي د زمانه په تیریدلو به کرا کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یو آشنا پدیده ښکاره شي کرکه نفرت دا به ورنه نه وي بلکې بیا به ورسره د همزیستی شعار دوی هم پورته کوي چې بس تاسو مو سي منګو مو سي خیر تاسو دې مې منګو مو د دې ویره خه موجوده ده راځي دې ته چې دوی ولی غواړي نور خلک نصرانیان کی او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ولې نصرانیان کوي د دې سوال د جواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته وروګرځو د تنصیر تعریف ته د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسی استعماری حرکت دی دینی سیاسی استعماری حرکت دی چې د استعماری جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایلو باندې تسلط او قبضه ده اوس بیرته راوګرځو د دې تعریف هغه مفردات شرح کو یو یو ټوټه یو یو ټکی نو ګورو چې دې ته ولې دینی حرکت وای ځکه د دین لخوانه د کلیسا لخوانه د دوی د مذهب لخوانه د پلار اچول شوی دی او د دوی د دین علما د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي او شعار هم دین دی دوی وایي چې موږ خپل دین خلق ته رسو نو دا یو غدي دینی وجه ده خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی په تنفیر کې یا د خلکو په نصرانی کولو کې د دوی دعوه دروغجن ده او د دې دلیل دا دی چې په خپل په غرب کې عیسایان یا مسیحیان مسیحیت نه مني دوی په خپل په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي په برتانه کې یو احصایه په کار چول شوی و هغه کې د یو پوهنتون ځوانان د یو پوهنتون ځوانانو نه سروې شوی و په سلو کې ونوي فیصد یې ویلي و چې موږ نه پیږو چې موږ مسیحیان یو که نه یو د دین سره نه څه تړاو شته د موږ نه په دین پوهېږو نه د دین سره دلچسپي شته په سلو کې دوه کسانو یې ویلي چې هو کله نا کله د موږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو باید یو څه د دین خبره هم زده کو په خپل دین هم ځان پوه کو یو فیصد داسې ویلو چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دینی تړاو لرو د دین لپاره باید کار وشي د دوی په خپل غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې الته نه خلک يهودیت مني نه مسیحیت مني نه اسلام مني هیڅ نه مني بس دی ده او خېټه ده او شهوات دي د خېټه لپاره د شهوتونو لپاره هر څه کوي او تر دې چې را ورتیر شي خپل د امدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې و دوی په خپل په خپل مسیحیت باندې هغه عمل نه کوي په تیر څو کلونو کې چې د مسیحي علما او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا رادیوګانو تلویزیونو اخبارونو کې راځي هغه څه شي ده هغه د دوی جنسي سکندلونه دي چې دوی څنګه په لواطت ککړ دي څنګه په زنا واخته دي او څنګه یې واړه الکان اغوا کړي دي او بیا د هغه سره په کلونو کلونو بدفعلی کړي دي او بیا هغه دنیا ته راوتلي اخبار ته او اخبارونو ته راوتلي دي او په دې باندې اوس سره اخته دي د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لوی دندوره شنن سبا د دې په منځ کې خوره دغه ده چې دوی په خپل کلیساو کې څنګه په اخلاقی فجایو باندې اخته دي دوی په خپل خپل ځان لپاره مسیحیت نه مني د نور خلکو لپاره به څه خور کی خپل لا مسیحیت د مسیحیت په په مقاصد باندې پوي نه دي کچیر ته دوی د مسیحیت لپاره کار کول نو اول باید په خپل خلکو کې کړی خپل ولس یې ونوي فیصد بيدینه دی دوی بیا رواني مسلمانان مسیحیان کوي یا هندوان مسیحیان کوي یا نور بودایان مسیحیان کوي یا چینایان مسیحیان وي یا نور ملتونه او دینونه چې څونه دي هغه مسیحیان وي نو کچیرته د دوی هدف خالص دینی هدف وای نو په کار دا و چې مسیح د مسیحیت نړۍ غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقی دینی روحانی معنوي ټولنه وای ځکه تر ټولو ډیر وسایل هم دوی لري ډیر مطبوعات هم دوی لري ډیر رادیوګان هم دوی لري او ټول دنیا ته خیر هم د دوی د دوی په ګمان باندې د منګه خیر ورسیږي خیریه موسسې هم د دوی ډیر دي نو اوله به د خپل ملت د خپل بچیان د خپل خزه دغه به د انجیل مطابق عیار کړي برابر کړي به خپل خلکو ته خپل انجیل ورخودلای دوی به یو د عیسی علی السلام په طریقه باندې روان کړی و چې د دوی نه فارغ شوی بیا به نور خلکو ته ورتله دا چې خپل خلک له عیسی علی السلام پیغام نه مني خبره نه مني انجیل نه مني دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني الحاد په دوی کې دی بيدینی شهوانیت حیوانیت په دوی کې دی نو نور خلکو ته به دوی د دین کوم پیغام ورورسوي د دې نه معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه ورستنې ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی سیاسي او استعماري حرکت دی دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسي نفوذ وکړي الته سیاستمداران ولري او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري او د هغې له لارې نه داسې نظامونه قایم کی چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن مو تاسو وینو دغه ډول اجتماعي ټولنې چې د موږ تاسو نن وینو او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې د موږ تاسو نن اوس وینو دغه ډول مدني ټولنې چې دوی د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو یو راپورته کی تشکیلی کی تقویه کی تغذیه کی وی روزی او بیا دوی قدرت ته ورسي چې کله قدرت ته ورسي نو بیا دغه نوی حاکمان د دغه هیواد ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او که ځینې قراردادونه ورسره کوي هم هغه قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالر ورکړي شي نور د ملت سرمایه بیا بله خوا روانوي او دا ځل د سرمایې د چلولو په لاره کې دوی هم ورسره پیټې چلوي تر سمندره دوی هم تر اړې پورې ورسره وړي چې بس موږ هم در سره وړو دا خپل وسایل هغوی سره ورچلوي وروړي ورته نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هیواد د خپل عقیدې نه د خپل مادي وسایلو نه د خپل خزانو نه د ځمکې لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره وي دا ورې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسي استعماري حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خوريږي او چلیږي دا کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د اتلسمې پیړۍ په اوایلو کې اتلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمی او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت لاره د مسلمانانو په ټولنه کې کار وکوي او دوی د استعمار ځای ناشتي شي د استعمار باره کې هم تاسو درس واخیست کنه چې ټول اسلامي هوادونه یې واري مستعمره شوي وو هغه چې کوچېدل نو په ځای باندې وي یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي و هغه راغلل خو د هغوی دپاره د مشاورینو او د هغوی دپاره د لارښوونکو ضرورت و هغه ځای یا هغه خالیګا دغه مسیحي مبلغونو ډک کړه هغه خالیګا دوی ډک کړه د نن تقریبا درې سوه کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسی او د نن نه یو سل او پنځلس کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یو نسخه ولیدله چې د نن نه یو سل او پنځلس یا شپاړس کاله مخکې په لندن کې چاپ شوې وه په پښتو ترجمه شوې وه او بیا په لندن کې چاپ شوې وه تاسو ته یو خبره وکوم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علیه السلام چې راغی هغه د موسی علیه السلام دین معنی او دغه کتاب یې معنا دغه کتاب منسوخ نه کړ بلکې هغه د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله دا چې امر ورته شوی دا يهوديان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان يهودیت مني او موسی علیه السلام هم مني خو يهوديان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته ده تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې نه د انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانې هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تیرو دوه دریو سو کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خواره یې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل په اسلامي نړۍ کې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته یې فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلق موجود و که په لبنان کې و که په سوریه کې و که په عراق کې و که په مصر کې و که په ترکیه کې و د دغه خلکو سره د ملاتړ په خاطر راغلو دا موږ د دین ورونه دي موږ دیني ورونه دي دوی لپاره موږ کار کوو د دوی سره مرسته کوو اته کله دلته راغلل په مشرق کې په اسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو هغه یې چارج کړل تقویه کړل د مسلمانانو په خلاف عیار کړل تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او دغه د پاره تګلارې جوړې کړې دغه د پاره مادي وسایل په اختیار کې ورکړل نو اماغه چې د تنفیر دغه اوسنۍ حرکت د تو د تیرو دریو یا درې نیمو سو کلونو راځي شروع شوی تر اوسه پورې روان دي خو په اوج کې روان دي تر اوسه پورې دوی د 2000 نه زیات رادیوګانې په اختیار کې لري تنسیری حرکت تر 2000 او 200 زیات رادیوګانې لري چې د نړۍ په یو شپېتو ژبو باندې خپرونې کوي یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي رادیوګانې کار کوي په پښتو ژبه هم مسیحي رادیو شته تاسو به اورېدلې چا چا اورېدلې دي مسیحي رادیو په خپرونې چا چا اورېدلې لاسونه پورته کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس یو دولس په تاسو کې چا چا په فارسی ژبه باندې د مسیحي رادیو خالص مذهبي رادیو خبرونه اورېدلې دي ډېرو کسانو په تاسو کې چا چا په ازارګي ژبه باندې په ازارګي لهجه باندې اورېدلې دي ډیر اوریدلی استاد اوریدلی ما اوریدلی او یو ورځ لا یو ترانه پکې ویل د موسیقۍ سره ای عیسی مسیح ای خدای ما بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار ما ولې دا د لګانې اوس بامیانو تم راغواړي بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار په هزارګي ژبه باندې همسته په بلوچي ژبه باندې هم شته په ترکمني ژبه باندې هم شته په ازبکي ژبه باندې هم شته او بیا د هرې ژبې د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده یو به وګوري په مرکزي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي د هرې سیمې خلک د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپل چپی افغانستان ته رادیوي چپی افغانستان ته متوجه کړی دي